په دې صورت کې دا قیامت هیبتناک واقعات دي او په قیامت کې د کافرانو سزا او د مؤمنانو متقیانو جزا او ثواب ذکر کیږي د قیامت نمونه په قران پاک کې ډېر راغلي دي او په دې صورت کې د قیامت یو نوم دی حاقه دویم نوم دی قارعه او دریم نوم دی واقعه دا ټول د قیامت نمونه دي لفظ د حق په معنا د حق او د ثابت راځي چې په خپل حق وي ثابت وي او بل هم حق ثابتي بل شي هم حق ثابتول والا نو قیامت په خپل باندې حق دی رښتینی دی ثابت دی او د قیامت واقع کېدل ثابت او یقیني دي په قیامت کې مؤمنانو د پاره جنت او کافرانو د پاره جهنم ثابت او مقرر کول والا قیامت دی الحاقه هغه حق سچ او ثابتون کې مل حق هغه حق او ثابتون کې څه شی دی وما ادراک مل حق او تا ته څه پته لګي لږ ډېر توجه سره دا خبره وره چې هغه حق او ثابت او په خپل باندې او بل هم حق ثابتون کې دی څه شی دی نو د قیامت تاج قارعه ځکه ویل کېږي چې دا به یو قسم بې آرامي او پریشانی راولي چې تمام اسمانونه او ځمکه دا به پدې کې اوټه کولی شي زره زره بکړي شي نو دا تکون کړي تواغیا یو سخت زلزلہ او انتہائی سخت آواز یغه سر ار یو شی تسمس شي تواغیا لفظ خپل معنی د حد نه تجاوز کوونکې مراد ته نداس یو سخت آواز دی چې د تمام دنیا د اوازونو د حد او د اندازې نه بهر وتل او تجاوز کوونکې دی هر چې عادیان دي فاهلکو نو دی هلاک کړی شو تباه او برباد کړی شو بریح صرصر په یو تیز او سخت هوا باندې عاتیه چې د لاس نه وتون کې وا دا هوا دومره تیز او سخت وا چې کومه فرشته په الله مقرر کړې دا وی په لاس کې قابو کېلې نشولا دا د الله د قدرت په خزانو کې د هوا یو خزانه وا او پاره کې د ستنې د سوم عمر سورې شوو دا دومره هوا ته راغله چې ټول قوم یې نس ته نابود کو ادا هوا سونه وخوا وې د چهارشنبه پرس شروع شوه وا او بل چهارشنبه پورې اتر ورځې وش په یو شان چلیدلې وا سبع ليال و ثمانيه ايام او دا هوا حسوما بیخ استن کې جرړ استن کې وي بالکل فنا کوونکې دومره تیزه هوا وه چې د دغه قوم جرړې ایستې دي الحاقة ما الحاقة هغه ثابت او ثابتې دونکي ثابت اونکي ملحقتو سده هغه ثابت شی او ثابت اونکي وما ادراک ملحق او تا ته صفت لګي اے مخاطبه تر قیامت د قران مخاطبه تا ته صفت لګي ملحق چې سده هغه ثابت او ثابت اونکي شی قیامت ته کذبت ثمود نسبت د دروغ کړي د سمودیانو و عاد او عادیانو بالقارعه د قیامت درو د تکذیب کړي دي اگر وس چې قارعه تکون کړه بالقارعه اگر وس چې تکون کړه په دغه ورځ باندې تمام روی زمین به ټوټې ټوټې شي اسمانونه به ټوټې ټوټې شي نور سپومه به بې نور شي غرونه به زری زری شي انسانون انسانان بم پک زری زری وي د سخ نه سخ مخلوق به ټول زری زری شي انجام به شوي یو تیز هوا چې هیڅ یو مخلوق قابو کولی نه شوله تر دې چې کومې فرشتې په دې انتظام مقرره وي د هغوی په لاسو کې راټینګېدې نه شوله وی دا په عادیانو عذاب راغلی دی عادیان په بدن باندې غټ پټ پهلوانانو لوړ تنګ او هر چاته به یې پتون وو من اشد منا قوه زمانه څوک طاقتور شته را میدان ته شي نو د خپل زمانه بزرگان او نیکان خلق هغه ته به پتون او را میدان ته شه دغه پهلوانان الله په هوا باندې پورته کړل دا چې پورته شو لکه سپکه بڼه چې په هوا کې پورته کیږي او چې بره به هوا کې پورته شو نو د هغه ځای نه به یې نسکور کړل او ځمکه ته چې به یې را خلاص کړ نو سر به په ځمکه اول راغی او د نور بدن زور به پرې چې راغی بیا سټ به یو چرق نارې کړ سټ به یې مات شو تس نس لکه د قجورې تنه چې پرته ده دقسې به پرېوتل چار چاته پتون وو الله وی د هوا د مقابله نو فهل ترى لهم من باقيه پس آیات ویني د دوینا من باقی سوک باقی پاتې کیدون کې په دغه قوم کې سوک یو دانه چر تخکاری کې پاتې شوی دا کنه ټول قوم نه استنابود دي صفه حسین ټول نه استنابود شو او نشکور شوی قارون هم راغلل د لوط علیه السلام قوم بالخاطئه په ګناهونو سره رالل نافرمانی یې کوله فعصوا رسول ربهم پس دوی نافرمانی کوله د رسول د خپل رب فاخذهم پس الله اونی ول دی لره اخذت الرابیه پنیول سخت سره او په تمام روی زمین باندې یو عظیم طوفان راغی چې تمره طوفان نه مخ کې چرته راغلی او نه به بیا راشي نو چې کله دې اوبو جوش وکړ وفارت تنور د تنور نه اوبرو وتلې نو نوح علیہ السلام ته خو الله مخ کې حکم کړو کشته تیار کا نو چې کشته تیار جوړه ولاړه وا او او بده د ازمکه نه راو خټ کېدلې الله وتی کشته ته خېجا او خپل مرګري مو خېجا وا حملناکم من تاسو سوار کړلې په جاریه ته پکشته کې جاریه روانه کشته ان ما بشک من لما طغى الماء چې کله او بو جوش وک حملناکم نو منګه تاسو پورته کړو سوارم کړلې فل جاریه ته پکشته کې فاذا نفخ في الصور نفحه واحده فاذا نفخ فسر کله چې پوکي او وهل شي في الصور پشپېلې کې نفخه واحده یو پوکي اسرافیل علیہ السلام بشپېلې وي او دا شپېلې یو خکر دی په دې اخکر کې باغه پوکي وي قرآن او حدیث نه معلومیږي په قیامت کې به شپېلې دوه ځله والي شي رومبنه شپېلې نفخه صعق فصعق من في السماوات ومن في الارض اسمان او زمکه والا مخلوق دی رومبنه شپېلې سره به هوش بشي اسمان کې فرشته پزمکه انسانان پیریان حیوانات ټول به بهوش شي او د دې بهوشه په وجه به مرګ راشي زه مشپېلې ثم نفخ فيه اخرى بیا چې دوباره شپېلې اوالي شي فاذا هم قيام ينظرون ناګانه دا ټول خلک د قبرونو نه راپاسي قيام ولار وي ينظرون حیران پریشان ګوري لا قیام ينظرون ولاړ به او ګوري به او دینه پس به یو منډه شروع شي دا आवाज د کم طرف راغلی دی هغه وخت به خلک جمع کیږي بعض روایتو کې د دې دو ځل شپېلې وهلو نه علاوه یو دریم ځل شپېلې وهل هم ذکر کیږي هغه ته نفخ فزع وایي چې پاره کې یو قسم بهوشي راځي روایاتو کې سوچ فکر کولو نه معلومیږي چې دا نفخ فضا دا غړو منش په لکه وي ابتدا کې به بهوشي وي ورسته به مرګ وي نو شپېلې وال دوه ځله شو پورته بکړی شي د ازمکا والجبال او دا غرونه فدکتا دکتا واحده پس او بټکولی شي په یو ځل ټکولو سره ټول به زری زری شي نری پودر به نه جوړ شي ازمکا غرونه دا هر څه زری زری شو فیوم اذن پس په دغه ورځ باندې وقعت الواقعه واقع بشي واقع کېدونکې قیامت به واقع شي زمکا او غرونه دا خپل موجوده شکل با پریږدي ټول به زره زره شي او دا زره زره الوزي رالوزي داسې الوزي دا غرونه او دا خاوره لکه وهل شوی مالوچ یا وهل شوی وړی والملائکه علی ارجائها دا فرشتي به په طرفونو د اسمان باندې وي نن اسمان ډیر مضبوط دی لکونه کاله پکې تیر شو چې تا درس پکې ناراضي پلستر نه غواړي په دغه ورځ باندې روس به زری زری بشي ټوکړي ټوکړي بشي څلورو فرشتو نیولې دي د عرش غټواله څومره دی دا علم الله ته دی په حکمتونو الله پويږي چې دا دومره غټ څنګه لري دا فرشتو څلورو نیولې څنګه لري من په نه پويګو دې کې سراز او حکمت ته الله په پويږي د قیامت پر ورځ باندې د عرش پورته کون کې فرشته دا به اتوي اوس څلور او بیا به اتوي عرش الرحمن څه شی دی حقیقت یې څه دی شکل یې څه دی فرشتو څنګه اوچت کړی دی دې ته عقل انساني رسینا نه په دې سوچ فکر کې زما او دا معلومات ما حاصلوه د دې سوال ته اجازه تم نشته چې ته دا سوال کې چې عرش څنګه دی سومره دی چانی ولې دی څنګه نیولې دا تاسو مکوا بس دومره ومنه قران حدیث کې راغلي ایمان ته راوړه او څنګه چې دا الله د شان مناسب دی حق سي عرش ساتلې وي نو حقیقت او کیفیت نا معلوم دی ويحمل عرش ربك پورته کوي به عرش د رب ستا فوقهم د ځان د پاسه یوم اذن په دغه ورځ باندې ثمانیه ات فرشته او دغه فرشته د چیلو په شکل کې دي اته فرشته دي یوم اذن تعرضون په دغه ورځ باندې به تاسو پیش کول شي لا يخفى منكم خافيه نبا پټیږي دیږي لتا سنا خافیه یو پټه خبره ټوله به الله تخکاروي دا الله په عدالت کې به پیش کېږي دا چا نیکی یا بدی لګره او کډیره را ټول به میدان تراشي او ښکارا بشي تعرضون په دغه ورځ به تاسو پیش کولی شئ الله ته لا تخفا منکم خافیا نه به پټېږي له تاسو نه څه خبره هېڅ خبره به پټه نه وي ټوله به ښکاره وي د قیامت پر ورځ د عرش د لاندې د هر چا عملنامې پرتې دي او دغه عملنامو باندې یو هوا به راوالوځي دا عمل نامه به د هوا سره راپورته شي او هر بنده ته به خپل عمل نامه په خپل لاس کې ملو شي نو چاته به عمل نامه په خلاص ملاويږي او چاته به په ګس لاس ملاويږي چاته مخامخ ملاویږي او چاله به د لاسونو شاته تړلې وي بعضې روایاتو کې چې د سینه کې به ولا لاس ټومبلي شاته به ترې وتلي بعضې کې چې تړلې به وي شاته نو د شا د طرفه به عمل نامه ملاویږي نو دا د شا د طرفه او په ګس لاس چې چاته عمل نامه ملاویږي دا به ټول کافران وي او مؤمن که نیک دی او که بد دی ده ته په ښي لاس عمل نامه ملاویږي د مؤمنانو عمل نامه په خلاف سره نو د خلاف عمل نامه والا دی به کامیاب وي بیا پکې څوک داسې وي یا ډوبدي یې کړې نه را خو ډېر زیات خوشاله وي په دنیا کې امتحان کې یو بنده پاس شي او ډېرې ښې نمبرې والي چې دا ښې نمبرې والي هغه ډیټیل مارک سرټیفیکیټ او خپل اصل سرټیفیکیټ اوریجنل هغه وسره یې کسو ته پوس کوي او کنه دی لا خپل سرټیفیکیټ نه غنې کی وګوره کنه دونه نمبر یې بورډ می ټاپ کو یونیورسيټي می ټاپ کړو په صوبه کې او په پاکستان کې د ټولو نزياتې ما هر چا ته خپل سند نه غنې کوي دی خوشاله لري په دې باندې فخر کوي پرې چې زه ډېر خپاس شوم او دا کم چې په تر ډیویژن کې نو دی چا ته غږ نه کوي او که ریزلټ وشي او تاسو کوی چې ګدر کې خپل نوم زما نمبر ما نه روک شوی دی ما نه ایر دی زما څه نمبر د ته پته چې دی فیل دی او یا تر ډیویژن کې دی نو دی چا ته ال نه وای خو دا فرست ډیویژن والا دا خو نمبر والا دی دا خپل نمبر یې نه غنې کوي پس ارغه سوک چا غت خپل عمل نامه په خلاف ملو دا فیقول ها ام اقرؤ کتابیا پس دی بوای ها ام اقرؤ کتابیا راشه زما دا کتاب وګوره زما عمل نامه وګوره انی ظننت انی ملاق حسابیا زما خو خیال داو انی ملاق چې زه ملاقات کوونکی یم حساب یې د خپل حساب کتاب سره به مخامخ کېږم د رب په عدالت کې به د خپل اعمالو سره پیش کېږم فهو فی عیشة راضیة پس دا بنده با په داسې زندګۍ کې چې دی به مرضاوي زندګي به مرضاوي راضیة مرضیه میوه د جنت داسې دي که په ولاړه باندې وای چې د دې ونې نه میوه غواړم حاصلوم په ولاړه ملاویږي وای که ناستې ما په ناستې بس راوالم نو دا میوه را کته شوې دي او کوي چې په ملاسته نو په ملاسته به اندر کوي دا نیاز بن معشوم چې د مور ته غواړي نو څنګه غواړي که په ولاري که په ناسي که په ملاسي مور ورته ارزه ته ځان رسي او چې دا معشوم خوشحالي د دې معشوم نه بزیات نیاز بن په دې جنت کې د جنت تاول هم پتا پیږي چې د نیاز بن توپ کې په ناسي او په ملاسي غواړي واله فی جنت عالیه هنيئا خوشگوار چې په مړی کې تیرېدو کې تکلیف نشته معده ته چې ښکته شي نو په معده دې بوج نه اچوي نو خوراک او سکاک کوي هني ان خوشګوا بما اسلفتم فی الايام الخاليه په دې وجه په بدل د هغه سکی اسلفتم چې تاسو مخکې کړی دي فی الايام الخاليه په تیر شوی زمانه کې په دنیا کې خپل نفس هم قابو کړی دی خواهشات هم دفع کړي دي لږه تنده هم تېره کړې ده تکلیفونه هم برداشت کړي دي د الله د رضا لپاره نو اوس خورې اوس کې واما من اوتی کتابه بشماله ما اغنا عني مالیا هیڅ پکار را نغه زما مال زما د دنیا مال او دولت می پکار را نغه هلک عني سلطانیا زما د دنیا غروب دا به بادشاہی هلاک شولا هلک عني سلطانیا زما هغه حکومت او سلطنت او واک او اختیار په دنیا کې هغه زمانه هلاک شو هیڅ مم پکار را نغلل دنیا نه څه جوړی نه جوړیږي که ستاسو ټوله دنیا شولا نو بس دا به د پاتې شي نو په دنیا کې ازاری م جوړېږي دا الله نیکان بزرگان بندیان مچېړه د نیکانو خلکو زړه ازارول دی که د الله د طرف نه یو اعلان جنګ کیږي من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب نو دا پیغمبر علیه السلام صحابه کرام او د هغې نه وروسته تر قیامت نیکان بزرګان که تا سره حکومت او اقتدار او زور در سره دی په دې خپل قوت باندې غاویرې نو ګورې په دې دوکه کېږه ما حلق عني سلطانیا الته بدا انسانو چې دماغه حکومت او سلطنت ټول لاړ تباہ او برباد شو هیڅ مې پکار را نه لګ هیڅ مې ته جوړ نکړه دنیا نشو خمبیرا دنیا خمبیرا نشو لو مکه صفتی را نو خار د په خبر کدر نه غواړي خیر دی ورکا پام کوه وا نخله د غریب سړی خیره خیره وا نخله ازاری نشو هیڅ مې ته جوړ نکړه دنیا نشو خمبیرا پدا سے زنجیر باندې او تړې چې داغه طول او یا او یا غزوي داغه کړهبم او یا او یا غزوي فسلکوه نو دې پکې بن پبن کې په زنجیرونو باندې او تړې غاړه کې وته کړې ورواچوي او په اور کې غټه ولا ورکه چې دې دا سودېدو په وخت کې خوځي را خوځي نه چې زړه خلیشي چې پټه خو خوځېدم نو په خوځېدو دې زړه خلیشي ولا طعام نبی د د پاره هیڅ قسمه طعام الا من غسلین مگر د دوزخیانو وینې زوی به ورکولی شي لا یاکله نبخری داسې طعام الا الخاطئون مگر هغه کس چې خطا کار وي ګناګار